قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أول من ألقى قال بل ألقوا وعندهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى سره د موسی علیه السلام والسلام روانه و د جادوګرانو را جمع کېدل چې هغوی په خپل مینس کې ډبل ماینډډ شو خبره مشورې شروع کړې دیو ته بیا حوصله ورکړه نو هغوی اما ان تلقي يا ذهن امسا وغورځوه و اما ان نکون اول من القا او یا به مونږ شو اول د هغه چا نه چې هغه غورځوي یعنې مونږ به اول وغورځوو قال بل القو موسی علیه السلام ورته وویل بلکې تاسو وغورځوئ مخکې فاذا حبالهم نو اچانک د دوی هغه رسۍ وعصیهم او لاټۍ یخیل الیه محسوسېدل موسی علیه السلام ته انها يخيم من سحرهم د وجې د سحر د ديو نه انها تسعی چې دا روان دي منډې وهي يعني داسې يخيل اليه په خيال کې راوستې شو ده ته يعني په حقيقت کې دا ماران نه وو په حقيقت کې دا منډې نه والې کېدې خو د ده په په خیال کې او محسوساتو کې داسې راوسته شو لکه دا چې منډې وهي، ځکه دوی یو جادو جوړ کړی و. فاوجس فی نفسه خیفة یعنې محسوسه کړه ده په خپل زړه کې خیفة یره، دا یره چې موسی علیه السلام محسوس کړه، قلنا موږ ورته وویل، لا تخف مه یریږه، انک انت الاعلی. یقینا ته به اعلی یې، یعنې ته به غالب یې، د اعلی نه مراد ته به غالب یې، ته به اوچت یې، دې نه معلومېږي انسان ته هم په یو وخت کې اعلی ویلی کېدای شي، والق او وغورځوه ته ما هغه څه فی یمینک چې ستا په ښي لاس کې دي، لاټۍ ده، تلقف دا به تېر کړي، ما صنعوا هغه څه چې دوی جوړ کړي دي. انما صنعوا کید ساحر. یقینا دیو چې څه جوړ کړي دي دا ده حیله او طریقه د جادو د جادوګر یعنې دا حیله د ساحر ده، ولا یفلح الساحر حیث اتی او نه کامیابیږي جادوګر څنګه هم چې نه کوم شان سره هم چې راشي څنګه چې دا معامله او دا مقابله وشوله فالقی السحرة سجدا ساحرانو چې حالت ولید چې دا خو جادو نه دی. جادو خو وقتی طور یو شی بس لږ سات د هغې هغه کرشمه ښکاره شي د هغې نه پس رسۍ رسۍ ده او لاټۍ لاټۍ ده او دا خو څه بل څه چل وشو هغه ټولې رسۍ په سوونو او زرګونو رسۍ او لاټۍ ټولې لاړې ختمې شو او لاټۍ په خپل ځای بیا هم لاټۍ ده دا خو جا پته ولګېده خلاصه دا ده چې پته ولګېده جادو نه دی دا خو جادو نه دا خو واقعي معجزه ده نو جادوګران خو په جادو ښه پوهېدل، نو پته ورته ولګېده جادو خو دا نه دی، نو فوراً پوه شو، ته خو د مخکې نه په ذهن کې یوه خبره راغلې وه د موسی علیه السلام د تقریر په وجه او د هغې نه پس دا ظاهري یعنې باقاعده علامت یې ولید، ښکاره نښه یې ولیده، فألقي السحرة سجدا. نو پرې ایستلی شو، جادوګر په سجده باندې، قالو دې وویل، آمنا، موږ ایمان راوړی دی په رب د موسی، هارون او د موسی علیه السلام، قال وویل ورته فرعون، آمنتم له، تاسو ایمان راوړی په ده باندې قبل ان آذن لکم، مخکې له دې نه چې ما تاسو ته اجازت درکړی وی، انه، یقینا، زه اوس ځان خلاصوم چې د شرمندګۍ نه بچ شم، نو یو الزام یې ولګاوه، انه لکبیرکم، یقینا دا خو ستاسو هغه مشر دی، ستاسو رئیس او ستاسو. استاد دی الذي علمكم السحر هغه استاد تاسو ته جادو ښودلی دی نو تاسو د خپل استاد ځنه وکړه پټ پټ د ده ملګري وئ په ظاهره مه چې زما ملګرتیا کوله ولأقطعن أيديكم نو زه به خامخا پرې کړم ستاسو لاسونه وأرجلکم او پښې من خلاف عدل بدل ګس لاس ښی خوا او ښی لاس ګس خوا ولأصلبنکم في تاسو به زه پاتې کړم يې جذوع النخل په تنو د کجورو کې ولتعلمن او تاسو به خامخا پوه شئ اينا اشد عذابا وابقا چې کوم يو په مونږ کې سخت عذاب والا دی او کوم يو په مونږ کې باقي پاتې کېدونکی دېرپا دی دېرپا دی دا سخت عذاب والا يعني په مونږ کې زه سخت عذاب والا يم که الله سخت عذاب والا دی يعني زه تاسو له سخت عذاب درکوم ستاسو په ايمان که الله په بې ایمانۍ سخته سزا به درکوي، یعنې زما سزا به سخته وي، دی دا وايي، قالو دوی وویل، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، چرته مونږ تا نه غوره کوو د هغه څه په بدل کې چې مونږ ته راغلي دي بینات او دلایل، والذي او هغه ذات فطرنا چې مونږ یې پیدا کړی یو په هغه باندې هم تاله ترجیح نه درکوو، فاقض ما انت قاض، نو وکړه څه ته چې څه کوونکی یې، یعنې ته چې څه فیصله کوې هغه وکړه، انما تقضي هذه الحیاة الدنیا، ته که فیصله کړې نو د دې دنیا فیصله کولی شې، یعنې ستا اختیارات خو د دې دنیا پورې دي، انا آمنا بربنا یقینا موږ ایمان راوړی دی په خپل رب باندې، لیغفر لنا خطایانا دې لپاره چې هغه بخښنه وکړي موږ ته زموږ د ګناهونو، وما او هغه شی راته هم معاف کړي الله، اکرهتنا علیه من السحر چې تا په موږ باندې زبردستي کړې وه د جادو نه، یعنې د جادو دا کار راباندې تا شروع کړی، والله خير وابقا او الله ډېر غوره دی د ثواب په لحاظ سره ستا نه، وابقا او باقي پاتې کېدو واله دی، انه من يأت ربه مجرما يقيناً دا دلته دا قول د الله تبارک وتعالی دی چې د دې مينځ کې راغلی دی، يقيناً هغه څوک چې راشي خپل رب ته مجرم يعني مشرک، فإن له جهنم نو يقيناً د هغه لپاره جهنم دی، لا يموت فيها ولا يحيا چې نه به دی په دې کې مړ کېږي چې ارام بيا مومي، ولا يحيا او نه به ژوندی پاتې کېږي، ومن يأته مؤمنا او هغه څوک چې راشي ده ته، دې الله ته، مؤمن يعنې په ايمان باندې مړ شي، قد عمل الصالحات او نېک عملونه يې کړي، نو دغه خلک دي چې د دوی لپاره درجې دي اوچتې، چې هغه سدابهار جنتونه دي، چې بهېږي به لاندې د هغې نه نهرونه، همېشه به وي دوی په هغې کې، وذلک جزاء من تزکا او دا بدله ده د هغه چا چې خپله تزکيه کړي، ځان يې د شرک نه پاک ساتلی. ولقد اوحینا الی موسی او یقینا وحی کړی وه مونږ موسی علیه السلام ته ان اسر بعبادی چی ته بوځه زما بندګان فضرب لهم طریقا نو د چرته نه بوځه یعنی د شپی روان که دا اسر معنی د شپی بوتلل ته بوځه زما بندګان د شپی د مصر د دې ځمکې نه فضرب نو جوړ که د دیو لپاره طریقا یعنی وباسه د دیو لپاره ووهه یوه لاره فی البحر په سمندر کی یبسا وچه لا تخاف درکا چې نه به یریږې ته، یعنې تا ته به یره نه وي، درکاً د تعاقب، ولا تخشی او نه به یریږې ته له ډوبېدو نه په دې کې، فاتبعهم فرعون نو فرعون ورپسې شو په دیو پسې بجنوده سره د خپلو لښکرو، فغشیهم من الیم ما غشیهم نو پټ کړو هغوی لره د سمندر نه هغه حصې چې دوی یې پټ کړل، یعنې څنګه چې دوی ورننوتل نو سمندر پرې را، دریاب را روان شو او دوی یې پټ کړل. واضل فرعون قومه او ګمراه کړی وو فرعون خپل قوم وما هدا او په سیده لار یې نه وو روان کړی په کار خو دا وه لیډر له دا په کار وو چې قوم یې په سیده لار په نیغه لار روان کړی وی نو هغه په غلطه لار روان کو یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیلو قد انجیناکم من عدوکم یقینا نجات درکړی وو مونږ تاسو ته ستاسو د دښمن نه وواعدناکم او وعده مقرر موعد مقرر کړی وو مونږ جانب الطور الایمن، د طور غر ښی طرف ته، ونزلنا علیکم المن والسلوی او په تاسو باندې مونږ من او سلوی نازل کړي وو، کلو خورئ من طیبات ما رزقناکم د پاک هغه څه نه چې ما تاسو ته درکړی دی، رزق درکړی دی، خو دا امر د وجوب دپاره نه دی چې ته به هر پاک شی خامخا خورې. دا پاک څیزونه خو ډیر شی دی کنه په کور کی هم ډیر څیزونه پراته یی د خوراک خو دا ضروری نه ده چی تل یی ټول راوالی ویی خوری چی بس الله حکم کړی ده چی پاک څیزونه بیا مومی نو ټول یی خوری نو دا ضروری نه ده خو چی کله خوراک کوی نو پاک خوراک کوی طیبات خوری ولا تطغوا فیه او سرکشی مه کوی پدی کی فیحل علیکم غضبی نو نازل به شی په تاسو باندی زما غصه ومن یحلل علیه غضبی او هغه څوک چې نازل شي په هغه باندې زما غصه فقد هوی نو دقه هلاک شو، دا هلاک شو، و اني لغفار او یقینا زه بخښونکی یم، لمن د هغه چا لپاره، دلته څلور صفات بیان کړي دي، الله بخښنه چا ته کوي، نو په دې یو آیت کې دننه څلور خبرې دي، دا څلور واړه خبرې چې چا پیدا کړې نو الله وایي زه ورته بخښنه کوم، لمن تاب هغه چا چې توبه وویستله، یو. او د توبې نه مراد رجوع کول الله ته ښپېمانه کېدل او آینده د ګناه نه کولو عزم کول دوېمه وآمن او ایمان یې راوړو نو کافر که ایمان نه راوړي او توبه وباسي د ګناهونو نه نه قبلوي الله وآمن او ایمان یې راوړو او د ایمان تقاضا بیا څه ده درېیم کار وعمل صالحا او نېک عمل یې وکړو ثم اهتدی څلورمه نېک عمل یې شروع کړو خو بیا په دې نېک عمل او په دې ټول کارونو باندې کلک پاتې شو، ثم اهتدی، بیا په هدایت قایم پاتې شو، نو توبه یې وویستله، ایمان یې راوړو، نیک عمل یې وکړو، پرې ټینګ پاتې شو، څلور خبرې، نو الله وایي دوی ته زه بخښنه کوم، وانی لغفار، وما اعجلک عن قومک یا موسی، دا بیان د هغه وخت دی چې کله موسی علیه السلام روان و کوه طور ته د الله په حکم باندې، چی الله احکام ورکی تورات ورکی نو د ځان سره د قوم چی کوم مشران هم اغستی وو نو دیو لا تیار شوی نه وو موسی علیه السلام مخکی مخکی ورسید کوه طور ته نو دغلته چی کوم سوال جواب د الله سره شوی دی الله تری تپوس کوی وما اعجلک عن قومک یا موسی څه شی ته په تادی راوستی د خپل قوم نه مخکی ای موسی قال هغه ورته وی هم اولاء علی اثری هغوی دا دی په ما پسی راپسی دی. وعجلت الیک ربی او تادی می کړی ده تا ته ای زما ربه لترضی دی لپاره چی ته راضی شی یعنی رضا دی نور هم زیاته شی قال وویل الله پاک فانا قد فتنا قومک یقینا مونږ ستا قوم په ازمایښت کی اچولی دی من بعدک ستا د راتلو نه پس واضلهم السامری او ګمراه کړی دی هغوی لره سامری فرجع موسی نو موسی علیه السلام واپس شو الی قومه خپل قوم ته غضبان اسفا. غضبان او اسف، غضبان د غصې نه ډک او اسفاً چې هغه سره حزن هم غم هم ورسره وي نو هم غصه ده او هم غم دی، شدید الغضبان ویل کیږي سختې غصې والا، اسفاً سخت افسوس کوونکی یعنې سخت غمجن، قال نو ویې ویل، یا قوم ای زما قومه الم یعدکم ربکم آیا وعده نه وکړه ستاسو سره ستاسو رب وعدا حسنا، ښه وعده، یعنې د ورکولو د تورات، افطال علیکم العهد، آیا اوږده شوله په تاسو باندې زمانه زما د جدایۍ، ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تاسو دا وغوښتله چې ستاسو باندې زما، یعنې ستاسو د رب غضب نازل شي، فاخلفتم موعدي، نو تاسو زما د وعدې خلاف ورزي وکړه، قالو دوی وویل، ما اخلفنا موعدک بملکنا، مونږ خلاف ورزي نه ده کړې ستا د وعدې، بملکنا په خپل اختیار ولکننا حملنا اوزارا لیکن مونږ ته بار کړی شوی وو په مونږ باندې اوزارا بوجونه من زینة القوم د کالو دغدې قوم نه د کالو نه مراد ددیو چې کوم زیورات ورسره وو نو هغه وخت کې به درانه درانه زیورات وو که تاسو خیال مونږ هم چې واړو د بعضی زیورات چې به جوړیده د سپینو زرو نو هغه به دومره درون شو چا به اوچتولی نشو خو په ودونو کې به زنانو لپاره خصوصا اوږی به یې ورته ویل هغه به جوړه وه د سونې چې کوم څه دغه به جوړېدل، یعنې د زنانو چې کوم زېورات به وو، هغه به هم ډېر درانه درانه وو او دا چې کوم دروند کالی به وو، دروند زېور به وو، نو دا به ډېر لوی قېمتي شی، لکه د عزت نښه ګڼلی کېده. نو په هغه وخت کې به پته نه لګي څومره درانه زېورات وو. نو وې چې دا موږ باندې درانه شو، نو موږ یو ځای کې راجمع کړل. چې راجمع کړل، نو سامري چرته قالت ته ورګوزار کړل او د ګاوپرستۍ د سلسله خو ددیو کې له مخکې نه شروع وه، ددیو مزاج هم ددې جوړ شوی و، نسخه جوړول به څه ګران کار ورته نه و، نو بس جوړ یې کتې، فقذفناها، نو مونږ دا وغورځول په یو کنده کې، فکذلک القی السامری، دغه رنګ سامری هم وغورځول، یعنې دا یوه بټۍ کې وغورځول او دا شی ترې جوړ کړو، فاخرج لهم، نو راوویستو ددیو لپاره عجلا یو سخی جسدا، چې دا سخی نه و، اصل کې جسد د سخي په شانتې و، له خوار، چې د هغه یو آواز و، څنګه چې دا غوایه ډرقېږي، همداسې د ډرقا آواز یې کاوه، چې کله به هوا یو سوري باندې ننوته او بل باندې به وتله، داسې یو شی جوړ کړی و. فقالوا نو دوی ووې، هذا الهکم، دا ستاسو اله دی، و اله موسی، او دا د موسی علیه السلام هم اله دی، فنسي، نو وې هغه هېر کړی دی، موسی علیه السلام پسې هلته ګرځي او وې ګوره دېرش شپې ویلې وې که نه، نو دا خو دېرشو نه خبره واوړه، دا خو څلوېښت هلته الله مقرر کړی وې، نوی هغه پسې هلته ګرځي او اله یې دلته راغلی دی دا دومره قمقلان وو افلا یرون الله فرمایي ایا دیو ګوري نه الا یرجع الی الا یرجع الیهم قولا چې دی نشي واپس کولی یقینا نشي واپس کولی دوی ته یو خبره یعنی دوی ته څه اواز وکړي جواب نشي ورکولی ولا یملک لهم ضرا او نه دی اختیار لري دوی لپاره د ضرر ولا نفع نه د نفع رسولو ولقد قال لهم هارون او یقینا ویلي دوی ته هارون علیه السلام د دې نه مخکې، ای زما قومه انما فتنتم به، تاسو په ګمراهۍ کې نښتي یئ د دې په ذریعه باندې، او یقینا ستاسو رب خو رحمان دی، فاتبعوني زما تابعداري وکړئ، واطیعو امري او زما خبره ومنئ، یعنې دا زه چې درته وایم د سخي عبادت پرېږدوئ نو پرېږدوئ، قالو دوی وویل، لن نبرح علیه عاکفین، همیشه به یو موږ په دې باندې ولاړ مقیم، یعنې دا عبادت به کوو. حتی یرجع الینا موسی تر دې چې موږ ته موسی علیه السلام په خپله راشي، قال نو موسی علیه السلام چې راغی ویې ویل، یا هارون، ای هارونه، ما منعک څه شي منع کړی وې ته اذ رأیتهم ضلوا چې تا کله دوی ولیدل چې دوی ګمراه شوي وو، الا تتبعنی، ته ما پسې نه راپسې کېدې، یعنې ته ما پسې فوراً راتلې نه چې تور ته راغلی وې زه دې خبر کړی وی، افعصیت امری. آیا تا زما د حکم نافرماني کړې ده، خبره دې نه ده منلې او د دې راروان آیت نه معلومېږي چې موسی علیه السلام دا خپل ورور د سر د ویښتو نه مرا نیولی دی او د ږیرې نه یې مرا نیولی دی، سزا ورله ورکوي نو دی ورته وايي، قال یبن ام، ای زما د مور بچیه، نو د پلار بچی ورته هم ویلی شي. خو دلته کې خو دا ورور د موسی علیه السلام مهرباني غواړي او مهرباني د پلار سره دومره نه وي د مور سره ډېره وي یعنې شفقت د مور په زړه کې ډېر وي د بچي سره بلکې کله کله مور ته پته هم وي چې د بچي غلطي ده دې بچي ورانی کړی دی خو د پلار د غصې نه بیا بچ کړي د هغه د پاره دلایل وایي اګر چې کېدای شي ځان له شي نو بیا به ورته ووایي چې دا خو د بچي کار دې غلط کړی دی خو دا نه برداشت کوي چې ده ته دې پلار سزا ورکړي. نو هغه سامري ته مخاطب شو، موسی عليه السلام، ستا څه حال دی؟ دا کار دې ولې کړی دی؟ قال نو ده، سامري، يو بانه جوړه کړه، وې، بصرت بما لم يبصرو به، ما هغه څه ليدلي وو چې دوی نه وو ليدلي، فقبضت قبضة من اثر الرسول، نو وې ما قبض کړه، را اوچته مې کړه، قبضة يو موټی، من اثر الرسول، د رسول د خپې د نشان نه. او د ده مطلب دا و وي چې ما جبريل ليدلی و او د جبريل اس چې په کوم ځای خپه کېښوده د هغه ځايه خاوره مې راوچته کړه او دا په هغې خاوره کې دا اثر و نو دغه اثر چې ما ولد فنبذتها دا مې ور وغورځوله وکذلک سولت لي نفسي او دقه رنګ زما نفس زما ځان ما ته دا خبره اسانه کړه دا يې راته ښايسته کړه نو دا شی مې جوړ کړو او يو بل تشريح مفسرينو دا هم کړې چې د ده د يوه بل خبره کول غوښته وې چې دا د رسول نه مراد موسی علیه السلام دی چې دا ستاسو د سورلۍ د خپې د لاندې خاوره ما راوچته کړه نو دا ټول برکت په هغې کې دی یعنې دا کمال ستاسو دی ګویا ده غوښتل موسی علیه السلام له هم سیاسي رشوت ورکړي او هم په دې دغه کې اخته کړي خو موسی علیه السلام خو د الله جلیل القدر پیغمبر دی دا ده بانه جوړه کړه ده چې دا دروغ ووې چې ځان خلاص کړي موسی علیه السلام د ده دا دروغ نه دي منلي. تاسو ګورئ که نه؟ ورته وايي، قال ورته وویل موسی علیه السلام، فاذهب ځه ورک شه ته، ځه، څنګه، فإن لک فی الحیاة نو یقینا وي به ستا لپاره په ژوند کې څو پورې چې ته ژوندی یې، ان تقول لا مساس چې ته به خلکو ته وایې چې ګورئ را نږدې نه شئ، لا مساس چې مس نه کوي مې، یعنې ته به داسې وحشي جوړ شې چې د انسانانو نه به لرې تښتې نه به ملاوېږې، دا ستا سزا شوه د الله له طرف نه. او بل طرف ته خلک وايي په دې کتابونو کې لیکلي چې سامري خو دا رښتیا ویلي وو، واقعي ده لیدلی وو، جبریل یې لیدلی وو، بیا د هغه د خپې د لاندې چې کوم ځای وو نو هغه سیز شین شوی وو، هغه د راوچت کړی وو، هغه کې واقعي دا اثر وو، نو سامري د دروغ بانه جوړه کړې ده، دروغ یې ویلي دي د ځان خلاصولو لپاره، نو موږ اوس په دې کې لګیا یو چې د سامري دا خبره ټیک وه، نو دا موسی علیه السلام چې ورته قهریږي لکه دی ورته په غلطه قهریږي نعوذ بالله. ځکه چې هغه خو چې کوم کار کړی خو ټیک یې کړی د جبریل د اس د خپې د لاندې څه شی راوچت کړی دی او بیا یې دا ټول هر څه جوړ کړي دي نو دا ټول دا چا چې دا قصه نقل کړې ده نو غلطه قصه ده اصل خبره دا چې سامري ځان له یو بانه جوړه کړه او موسی علیه السلام یې جواب خو څه ورکول به وکنه دا جواب موسی علیه السلام تسلیم نه کو هغه ته سزا ورکړه وان لك موعدا او ستا د پاره یو موعد دی د عذاب لن تخلف، چې د هغې خلاف ورزي به نه کېږي ستا سره په هغه موده به درکړی کېږي، وانظر الي الهک، او ته نږدې خپل خدای ته وګوره اوس، الذي ظلت عليه عاکفا، هغه خدای چې ته په هغې باندې مقیم وې، قائم وې په عبادت باندې، لنحرقنه، مونږ به دې لره اوس وسوځو ته ورته ګوره، ثم لننسفنه، بیا به یې رېزه رېزه کړو، فی الیم، او په دریاب کې به یې وروغورځوو، نسفا، یعنې ریزه ریزه کول، لننسفنه، ریزه ریزه به کو، وا به یې الوزو په هوا کې، همدسې به یې ختم کو، انما الهکم، یقینا ستاسو اله، اله، الله، الله دی، الذي، هغه الله، لا اله الا هو، چې نشته دی بل اله مګر دغه الله دی، وسع کل شیء علما، او وسیع دی دا الله د هر شي نه د حیثیت د علم نه، یعنې د هغه علم د هر شي نه وسجې دی، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، دغه رنګې بیانوم مونږ تا ته د خبرونو د هغه څه نه چې مخکې تېر شوي دي، او یقینا مونږ درکړی دی تا ته د خپل طرف نه ذکر یعنې دا قرآن، من اعرض عنه هغه چا چې له دې نه اعراض وکړو فانه یحمل یوم القیامة وزرا نو یقینا دی به بار کړي د قیامت په ورځ باندې لوی بوج، خالدین فیه همیشه به وي دوی په دغې عذاب کې، وساء لهم یوم القیامة حملا او ډېر تکلیف دیه به وي. ډیر بد دی د دیو د پاره د یوم القیامت په ورځ د قیامت بنی حملا دغه بار دغه بوج یوم ینفخ فی الصور په دغه ورځ چی پوک به ووالی شی په شپیلی کی ونحشر المجرمین او راجمع به کړو مونږ مجرمان یومئذ په دغه ورځ باندی زرقا شین سترګی یعنی د دیو سترګی به شنی وتی د دی نه مراد دا سترګی چی کله د غم او د پریشانی نه او د هیبت نه ډکی شی دا تور پکی رو رو ورکیږی او شنی کیږی او بیا سپینیږی یتخافتون بینهم، دوی به پټې پټې خبرې کوي د یو بل سره او وايي به، ان لبثتم الا عشرا، نه دی تېر کړی تاسو وخت مګر لس ورځې، الله فرمايي، نحن اعلم بما یقولون، یقینا موږ پوهېږو په هغه څه باندې چې دوی وايي، اذ یقول امثلهم طریقة، هغه وخت کې چې وايي، یعنې دوی چې کومې مشورې کوي ما ته پته ده، هغه وخت کې چې وايي به، امثلهم، د دوی د ټولو نه زیات محتاط اندازې والا، محتاط اندازې والا، لا ترا فيها عوجا ولا امتا نه وينې ته په دې ځمکه کې، په دې غرونو کې، عوجا هيڅ څه ناهمواري، ولا امتا او نه اوچتوالی، يعنې موږ ته پښتو کې وايو لوړې جورې به پکې نه وي، دا ټول به يو اوار ميدان شي. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، په دغه ورځ به ديو په دې بلون کې چې هغه اسرافيل عليه السلام دی، په ده به ورپسي لا عوج له، د هغه د لارې نه به هیڅ څه کوږوالی نه سیده به پسې روان یې، وخشعت الاصوات للرحمن او ښکته به شي آوازونه رحمن ذات ته، فلا تسمع الا همسا نو نا به اورې ته مګر معمولي سرسراهټ د قدمونو څه آواز څه کشار یا دا همس دا معمولي غونې سړی چې ساه اخلي او د دې ساه غستو نه دا کوم آواز راځي کله کله یو مجلس ډېر خاموش شي خو یو دسی خبره راشی دا مجلس ولا ساه غستلم بند کی نو یو ناشنا خاموشی طاری شی نو په دغه ورځ باندی به دا ټول اوازونه ښکته شی د رحمان مخی ته او ته به ناوری مګر دا سرسراهټ دا د ساه غستو اواز دا کشار غونی یومئذ لا تنفع الشفاعة په دغه ورځ به سپارش هیڅ فایده ورنکی الا من اذن له الرحمان مګر د هغه چا لپاره چی اجازت وکی رحمان ذات ورضی له قولا او راضي شي د هغه د پاره د خبرې کولو، يعلم ما بين ايديهم الله پوهېږي په هغه څه بند چې د دوی نه مخې ته دي او هغه څه بند چې د دوی نه وروسته دي او احاطه نه شي کولای دا بندګان د هغه د علم نه الله چې کومه احاطه کړې ده بندګان هغه نه شي کولای وعنت الوجوه للحي القيوم او ښکته به شي عاجز به شي دا مخونه دا مخونه به ټول ښکته طرف ته مايل شي عاجزي به اختيار کړي چا ته للحي القيوم هغه ژوندي او قيوم ذات ته يعني په خپله قايم او دا ټول جهان چې چا قايم کړی وقد خاب من حمل ظلما او يقيناً تاواني شو هغه کس چا چې ظلم بار کړی يعني د ګناه بار يې راوړی دی دغه تباه شو ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن او هغه چا چې نيک عمل کړی او دی مؤمن وي فلا يخاف ظلما ولا هضما نه به يريږي دی د ظلم نه او نه د کمولو د نېکو نه، وکذلک انزلناه قرآنا عربيا، همدقه رنګ مونږ نازل کړی دی دې لره قرآن په عربي ژبه کې، او بار بار بیان کړي دي مونږ په دې کې من الوعید تنبیهات دې لپاره لعلهم یتقون دې لپاره چې دوی ځان بچ کړي د شرک نه، او یحدث لهم ذکرا یا نوی کړي د دوی لپاره عبرت او نصیحت، فتعالی الله الملک الحق نو بلند دی اوچت دی الله چې هغه حقیقي بادشاه دی، ولا تعجل بالقرآن او ته تادي مه کوه په قرآن باندې من قبل ان یقضی الیک وحیه د دې نه مخکې چې پوره شي تاته د دې وحي وقل رب زدني علما وقل او وایه رب ای زما ربه زدني علما ماته علم زیات که دي دا د علب د اضافې دعا هم ده حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې کله دا آیت نازل شو د دې نه پس چې به کله هم دې آیت ته راورسېد نو بیا به ځان د پاره دعا وکړه اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اې ربه ما د پاره علم زیات که ولقد عهدنا الی آدم او یقینا مونږ وعده کړې وه اغستې وه یعنې مونږ وحی کړې وه حکم هم کړی وو آدم عليه السلام ته له دې نه مخکې په نسيه، نو ده هېره کړه، وعده، ولم نجد له عزما، او بيا نه موندو موږ د ده لپاره څه عزم، پختګي، کلکه اراده، او ياد که هغه وخت چې ويلو موږ پرښتو ته چې سجده وکړئ آدم ته، نو هغوی سجده وکړه مګر ابليس ونه کړه، ابا، انکار يې وکړو، نو موږ ووې، ای آدمه! يقيناً دا ستا دښمن دی او ستا د ښځې هم دښمن دی، فلا يخرجنکما، نو تاسو دی ونه باسي، من الجنة، د جنت نه، فتشقی، نو شیطان ده ته وسوسه واچوله، ویې ویل ورته، ای آدمه! هل ادلک، آیا زه تا خبر نه کړم، علی شجرة الخلد، په یو ونه د همیشه والي باندې، چې همیشګۍ ونه ده، و ملک، او د بادشاهۍ، لا یبلی، چې نه به ختمېږي، فاکلا منها، نو ویې خوړه د دې نه، فبدت لهما سوآتهما، نو ښکاره شو دیو ته د دیو عورتونه، وطفقا، او بیا شروع شو، یخصفان علیهما، چې دیوې لګولې. پيوست کولې په دې باندې من ورق الجنه د جنت پاڼې وعصی آدم ربه او نافرماني وکړه آدم د خپل رب يعنې خبره يې ونه منله دا ونه چې وخوړه فغوا نو سخت شو په ده باندې ژوند فغوا نو سخت شو په ده باندې ژوند ثم اجتباه بيا غوره کړو ده لره ربه د ده رب فتاب عليه د ده توبه يې قبوله کړه يعنې عفو يې ورته وکړه وهداه او راهنمايي يې وکړه د ده څه شي ته توبې طرف ته، قال اهبطا، بیا الله ووي، کوز شئ تاسو منها له دې جنت نه جميعا ټول، بعضکم لبعض عدو، عدو، تاسو به د یو بل دښمنان یئ، فاما یاتینکم مني هدی، نو کوم چې راشي تاسو ته زما له طرف نه هدایت، فمن اتبع هدایا، نو څوک چې زما د هدایت تابعداري وکړي د کتاب او د پیغمبر، نو فلا یضل ولا یشقی، نه به دی ګمراه کیږي او نه به دی محروم کیږي. ومن اعرض عن ذکری، هغه چا چې اعراض وکړ زما د ذکر نه، یعنې د قرآن نه، فان له معیشة ضنکا، نو یقینا د ده لپاره دی تنګ ژوند. دا د رب العالمین یو اهم اعلان دی بندګانو ته، دا اعلان چې څوک زما د ذکر نه انکار وکړي نو د ډېرو مالونو، دولتونو، د خوشحالو د ټولو اسبابو باوجود به تنګ ژوند ورکوم، دی به خوشحاله نه شي چړته. نو فرمايي، فان له معیشة ضنکا. یقینا د ده لپاره دی تنګ ژوند، ونحشره یوم القیامة اعمی، او راجمع به کړو مونږ ده لره، یعنې را اوچت به کړو مونږ ده لره د قیامت په ورځ اعمی ړوند، قال دی به وایي، ربی ای زما ربه لم حشرتنی اعمی، ولې تا زه راپاڅولم ړوند وقد کنت بصیرا، او زه خو بصیر وم، زما خو په دنیا کې غټې غټې سترګې وې زه دې ولې ړوند راپاڅولم، قال کذلک اتتک آیاتنا، نو الله به ورته وفرمایي همدقشان راغلي وو تاته زمونږ آیتونه فنسیتها، نو تا هغه هېر کړي او پرېښي دي وکذلک الیوم تنسی او هم دقه رنګ نن ته هېر کړی شوې ته هم زما د نعمت نه ما هېر کړې ولعذاب الاخرة اشد وابقی وکذلک نجزی من اسرف او هم دقه رنګ بدله ورکوو مونږ هغه چا ته اسرف چې هغه شرک کړی تجاوز یې کړی ده ولم یؤمن به ربه ایمان یې نه راوړی په رب خپل باندې. وابقا او خامخ عذاب د اخرت ډیر سخت دی او ابقا او ډیر ابدی دائمی دی اپا دل آیا ندی بیان کړی دوتا ان قران ورته بیان نه کړی کم اهلکنا قبلهم من القرون څومره هلاک کړو دیونه مخکې نور قومونه يمشون فی مساکنهم دیو ګرځي دا غوي په دې کلو کورونو کې ان فی ذلک لآیات لأولی النهى یقینا په دې کې نښې دي د پاره د خاوندانو د عقل. ولولا کلمة سبقت من ربک او که چرته نه وی کلمه یعنې فیصله چې مخکې تیره شوې د ستا د رب یعنې رب دا فیصله دا فیصله به شوې وه عذاب به لازم شوی و و اجل